بسم الله الرحمن الرحیم زاد الطالبین او وشتم صفا او حدیث نمبر دے دو سوا دو پندوس احمد اور سے کرنا من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل چې جماعت سره مونږ یو خو عذري جماعت سي ها خلک یې صحیح نه امام صحیح نه لدی نه غواړي یا بیماری یا عذري نو جنا مسله ومن صلى الصبح في جماعت فكانما صلى الليل كله او چا چې مونږ کو د سبا په جماعت سره گویا کې د مونږ کو د شپې ټوله کو یا ټول شپه منځونه کول الله اکبر او بیا چې اقامتونه او بانګونم کې او تهجدونم کې د خلکو مونږ نشته نو جماعت خدا پر داسې مونږ نه کوي من بطع به عمله لم يسر به نسبه آسو چرستو کی اغل عمل لا عمل کم دے عمل بے عمل دے عمل نشتا نو مخک بنگی لم يسر که په نسب کار کې دی نو څوک بچو هغه به بچو من حج لله فلم يرفس ولم يفسق رجع كيوم امه آچا چې حج کو خاص د الله د پاره زما رب زما رضا چې پر حج کولو نن سبا ټول حج د نوم د پاره دی یو رور حج کی نو بل وی خامخا به حج کوم زما رور حج کرے عذاب به جیما ا پاجی بیا جی پاجان او پاجان پاجا دی الک دې پاره ما زما رور کړه یا نه کړه پرې دا وا زما رور کړه دا الله د رضا پر زوم هغه چې د الله د رضا لپاره حج کوما عمره بکوما عبادت بکوما علم بکوما او که علم د دې لپاره او که په مقابله د سړي کې علم کوما نو ګوره سنشتہ ار یو عمل که مقصد دې د الله د رضا نه چې زبدا شی حاصل کوم په علم باندې وګوره فلانه مړه مزه کوي په علم کې خط یار خوري او اسکی او زم دغه سم ما بچوم کوي بیا نو دا هیڅ نشته بیا هغه ته دین کار کوي تا تعاون کو چیرې په اوس کلا او خود په اوس کله ها اس دې وتا ها وی چې روح زستا ملګرتیا کې ولار پروا چې مکوا اس تکړه شه د دین کار کوه طالب بچیا مولانا سیوا نو بس څومره خو دا ټول ثوابونه ثوابونه ها من کان لو شعر فل زوی دې علم کار کوي او بچي اس پروا مکو د دین کار کوه غټ غټ سونه پری غټ غټ ویخته الکه مپری دا او چې پری خود نو بیا به سکه بیا به عزت کې هغه به روزانه وینځي او منګس کې هغه لبتی لور کې اب صفا ساتي زنانو ویختری اب دغه حفاظت کوي حتیل ور کوي حدارنګ صفا به وینځي داغه کې کونسي به جوړي پای کې ومنګز وي ګیره دی دا سر ویخت دی دا غی لحاظ پا کار دی دا ویختو با لحاظ که دا باز سر گیری او سر داسی دی کتب یو لیوانه دی نا هغه بس صابون که اپ پا صرف بانی وینزی کلا دانا منجز پا کوی ها غلی بی کلا کلا خدا سے غلا نه چې په جامو کې تیر روان لکه د باج شیخان وا اباده شیخانه لغی نو په جامو به تیل لواني انا کار خوشبو لګي او دا کار تیل لګي دا څنګه من کان له شعر فليكرمه